والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد بس دینه مخکې مو ویلو چې وطنیت بحث بندوو که نه خو د یوه خبره ورکې پاتې وه چې دا زر زر وکړو الله توفیق ورته راکړي هغه دا چې اوس دې وطنیت سره موږ وکړو وطنیت سره مو همدغه معامله دی که څه دا وطنیت موږ وکړو باطل وګڼو دې مقابله کې چې کوم اسلامي عقیده او احکام دی هغه څوک هغه حق وګڼو دا څه کنه او د وطنیت د عقیده انکار وکړو د مقابله کې کوم اسلامي عقیده ده او اسلامي احکام دي دغه اقرار وکړو او منوخه بل کار څه وکړو برائت ونه وکړو صحیح ده ها نو برائت څه کله دین وکړو دین به هجرت څنګه وکنه څوره پر کې دی او بل لڅ دی مقابله کې د الله حکم سره تعلق وساتو د الله په حکم عمل وکړو مثلا کوم قوت اسلامي ده ها د دې مقابله کې اخوت اسلامي دی په غاملو کوم مسلمانان خپل ورونه شمار کو کنه د مقابله کې د الله ملکیت ومنو اندرنګ د دې مقابله کې جهاد وکړو جهاد دفاعي جهاد خلک کلاک وکړو خلکو ته دا نظر ورکړو چې موږ خالص پورا اسلامي وطن نه دفاع او زیاته دفاع زیات اهمیت هغه ځای ته ورکوي چې د شریعت نفیذ وي دغه دفاع کا ولایت وي کا اصل مرکز وي د دولت او نور اسلامي وطن نه د دفاع نظر خلکو ته ورکو عقیده خلکو ته ورزده دا عمل ورونو بل کار وڅکو دشمنی بر سره وکو ښه څه بر سره وکو دشمنی دشمنی د وطنیت نه نفرت پیدا وکو خپل ځړه کې د مونته نو بدبودار دغه ناره نه صدا هغه بدبودار ناره نه ډیره به تر رسا فطری تور باندې څوک بدبودار ناره څه کوي یا خالص کبیره ګناه ده دا خو کیدوي کفر او شرک دی ها نو د سره دښمنی وساتو د دې مقابله کې کوم قوت اسلامي دی ها هغه خپل کو امت مسلمه ده د مقابله کې کوم اسلامي وطن ده هغه خپل کو او هغه سره محبت وساتو او دنه نفرت پیدا کوخه او د دې منونکو او د دې نفس کوونکو سره دښمنی وساتو نو لا اله الا الله باندې د د کفر او د شرک او خاص تور باندې د سیکولر کفر هر رکن مقابله کې مو د لا اله الا استعمال کوه مت دا لا اله الا درنه یو ځای کې ویر نشي ځکه چې لا اله الا الله هر باطل سره د معاملې کولو طریقه متخی یعنی لا اله الا تخی و الا الله رته هر حق سره د معاملې کولو طریقه خی نو کوم حق کوم باطل او کوم حق ته مخ ته درسي نو ته لا اله الا الله خلک څه کسې د لا اله الا چشمه بر باندې چاوي څه کوم د سره زو کوم معاملې وکم لا اله الا نه ته پوس کوي لا اله الا ته کوم معاملې د تلو حق سره وخی مغه معاملې به سره کاوي کاغه نه علاوه بل معاملات وکړل دین معلومه دا شو چې د تا د عمل ولا څنګه چې دي څنګه څنګه ورته تاسو د تا د عمل څنګه کوم دي هغه د عقیده ولی او د عقیده تانه سره نه دی لګیدلې هغه نه پری دی پری او کله څنګه پری شي تانه نه ولی نه هغه وچیږي وچیږي کنه وچیږي نو ته عمل به وچته بغیر د لا اله الا الله عقیده نه عمل د سره کیږي نه کوي کې نو به به نور واجب نه کوي هغه به قبليږي نه کیږي نه یا قبليږي نه کیږي نه یا قبليږي نه دا خبره متأخري کوله واخر دا الحمدلله